ولا جناح علیکم او نشته ګنا په تاسو باندې ان کان بكم اذن کچرته وی په تاسو باندې تکلیف مما ترین د باران نه او کنتم مرضا یا تاسو بیماران ان تضعوا اسلحتکم دا چې کې دی وسلی تاسو وغزو او نسی حضرکم سامان د جنگ او سامان د بچاو فإنهم يعلمون یقینا دی دی درد منا کما تعلمون لک څنګه چې تاسو درد منا وترجون امید ساتي تاسو من الله د الله نه ما دا غس لا يرجون چې دی امید نه ساتي وکانه الله دی الله علیما حکیما هو حکمت والا